نه ضرور دا دی که کنه واسطه شته صحابي ساکت ته د دا حدیث مرسل وی ته ویل شي کنه نبی سم فرمایي چې ما او خیالیا مو ته دا وحی نه شوې چې زه مول جمع کوم او زه سوداګر نه شم واکونه مې تاجرین ا دولت جمع کولې کړه وحی مو ته چې ته دولتینه جمع کوا تجارتینه کا کاروبار کا لیکن مو ته دا وحی شوې ده کنه دغه نیک اراده د نیک مقصد ده وسعینا له اهلی او د پر د مهنت مزدوري کړ خپل قبیله ته هغه کنه منافقادو په د باندې شدا د لینه زمونی دي کنه هغه د پر په دې اراده باندې چې بال بچ نفقادو یې د پر مکنه مهنت مزدوري کړ وتعاطفنا لجاره او د پر د رحم زور په ګر ګون باندې کنه ګوندون دي سره غریبون دي کچره سمره ګټو دي شي به کنه فیصله به تعاون کړ دا به الله سره ملاو شي د قیامت پر ورځ باندې او د مخ په پشان د کمري لکه سر شم شپکنه نه تر بدر چهره به د ویاله وی کنه دا د نیو نه بعد د کچې کنه پنه کې مقصد پنه کې را دې بولې دو ومن طلب الدنيا حلالا او کوم ځای چې د نیو غوښته په داسې کې حلال غوښته به حرام نه و هم مقاصرن په داسې حال شي کنه مکاسر چې مقابله کو په ډېرول شي ډېرول شي مقابله کړه چې کنه په لکای نه بډې سوله کنه چې پاره به چې کام نه شي کنه چې پاره به ډېر شي کنه په ډېرول شي مقابله لګیا ده او مفاخرا فخریه کوي نه کړه په دولت باندې فخریه کو کنه چې دا دولتمانی رسمه کیټی نه دې رسمه ګاډي دي کنه او مراین چې څه لګوي چې تا که حیرتی نه وي صدقې کنه بیا اره یو کوي کوي کنه ریری په لګوي که خلق یې چې په کوي ډیر سخی ده لکه یلا ته دا به لاس ملاو شي او هر کله به ته په غضب باندې یو تکو په غصه بي غوري عذبان رواه بكيف رمان وابو نعيم في الحليه ابل ان کو ذکر کنا کیم سایت دنیا کو طلبت دنیا کنا حرام حرام غوړي کنا خزائنو ان هذا الخير سيو مخصوص خير نه چې تخرب کنه چې دا مزه یا صدقات یا د حج یا مراد کنه جنس خير دا خير څه دا خير چې خير ته ویل شي دا خزونه دي خير و دې نه کوي خزونه دي ولا تلك الخزائن مفاتيح هذه خزانه پر کنجي دي فتوبى لعبد خوشي به انسان دې پر جعله الله مفتاح نه چې الله پاک اکنه د خیر د پر کنجي ګرځولي کنه هغه انسان کنه داس چاره کوي چې کنه په خیر باندې کنه سری شو ده په خیر باندې کنه سر شو ده او مغلاق له شر او کلوب ته د شر د پر کنه شر ور بند کړه ده دا انسان په ډیر بهتوا ده و دې پر ډیر مر برباد دي وویل العبد حرکات انسان د پر جعله الله مفتاح له شر چې الله پاک دې کنه شر د پر ذریعہ وګرځوله ا د پلوز باندې سر کړي د پلوز باندې سر د پټوا سر کړي او مغلاق له خیره او مغلاق ته او کلوک ته کړه بدوین کړه د خیر ته پره وعن علي رضي الله عنه قال قال رسم اذا لم يبارك للعبد في ماله او چې برکات نشو چې ول انسان د پره په مول شي اچا په دولت سره په برکات نه وي بجالو فرما وتين بیا هغه ملک نه خرڅېږي که په یوې په خاټې باندې خرڅ کېږي په تعمیر باندې خرڅېږي که نه دا د علاماتو که چې په دې ملک برکات خای په نو اچوله جنو فرمای وسین وعن ابن عمر ان النبي سم قال اتقوا الحرام في البنيان فانه اساس الحرام اتقوا الحرام فريس كي سد حرمنا فتعمير شي بنيان من تعمير في جوړول شي په بناګونه شی د حرم نه پریس کیسه فانه اساس خرابه خرابه ځکه چې په حرم باندې کنه جوړول دا بنیاد د دې کنه بربودې د رنګوره یا خدا مطلب دا که چې په بنیاد شی په تعمیر شی حرم په استعمال کوي سره چې څه جوړوي دا کنه به چې تعلق په شوه تر وسه او په دنیا باندې کم ده زړه ولاګې دو اخرات یې ویر کو کنه اې دې که سړی کېر نشته دنیا دا دې کې چا چې کېر نشته ځکه چې خامخا به وسو دنیا له درېمي دا خو فانی دو دا خو فنا کنه فنا کېږي به دې نه خو به درېمي کنه او یې را خو اخرات ته ودل کېدل نه اخرات پر خو څه کړی نه دی کنه نه دنیا کېر دې کې چا دې چا کېر نشته درګه دنیا مول دی چې چا مول شته چې دنیا مول وګړي کنه اخرت پر سن په شک دا به ور پته کېږي نه یجمه من لا عقل له هغه څه کې جمع کوي چې چا کنه عقل نشته رحمت او بکی فرمان وان خذیفه قال سمعت یقول في خطبته في خطبته نبي سفرمایي په خپل خطبه کې الحمر جماع الاسم جماع الحمر جماع الاسم شروع کو دا جمع کوین کې د ګناي دي کنه ټول ګناي نه دا شروع جمع کوي شروع یې اربشوي مجمع د جمع کولې زوی دا شروع د ټول ګناي د جمع کولې زوی دا منډي یې دو شروع دا مطلب نه چې شروع کې وشه به د زنا وکړه به د کنه فلمینه دا وکړه به د قتلنا وکړه یو ګناه دا وکړه سکرا ټول ګناه وکړه دا مطلب نه دا منا کچې دا مزون دا کنه ا دې احتمال شته چې دا ګناه د نه ونه شي ځکه چې ساکه نشه شي د سوي په نشه شي کنه بیا د خپل کبونه وځي کنه به مرګ دنه کېږي زنا دنه کېږي بیا شکولا کو کنه خلک ځبلوي خلک حپه کوي کنه ا پر دې کې نه خیر دې سمې ته سویتاري دې چې خو سویتاري وکړه چې بدري مې سره وکړه کنه په دې مرګ کوي وحب الدنيا رأس كل خطيئة او محبات الدنيا دا غسار دې ټول خطيئي دا حساب دې ټول خطيئي کنه ځکه چې دنیا محبت ته وجه نه کنه مرګی نه کېږي دنیا محبت ته وجه نه د خپل خپل سره کنه تعلق ختم کېږي کنه امیر سره کنه بدی جوړ شي ور سره بدی په جوړ شي کنه مر به ویر وی قیامت په ویر وی کنه یی به چې خو به همیشه ژوند دایو فاما الهوا فیسد علی حق هر چې د خیر سره د حق سره یې سره وی هر چې ټول عمل د فیوس اخرت سره نه خراب یې روي وهذا الدنيا مرتحله ذاهبه او دا دنیا خو کوچ کوین کې دوه روانه دوه سکند په سکند باندې کنه دا روانه دوه کنه ولې کول دا منا چار نه زیاده ځکه چې کار نو دنیا هو نه پوره نه وریا کېږي کنه چې په څه ډول هو پوره نه کېږي ولا بل کنه په قدم په قدم نه رزق کېږي ولې کول واحد من بارون او د هر یو قدم یو دوه کحرته اداري زمانه اخته فكونوا من ابناء خرخته چې دا روان ده نو زه دا کنه دې کې زموږ جوړ شي تا کنه دا بل به خاصه مراکو کنه خلوړه هونه دنیا به سبا ته شایده به قرار د عرض منه چا کنه خپل تام کوي به پر نوی کنه بچ پر لوس نسی کنه تعرض ته ویل شي اما تکونه دا کټه دې نه کړه کنه خپل د عرض لغوي منه دا کنه به سبا ته شایي کنه چې خپل تام کدای نشي تعرض ته ویل ان دنیا عرض دنیا به سبا ته شایده به قرار شایده به تام کا شایده او حاضرن انکم ورزونه تاسو یې پښته پښته شي تا لعمالکم د خپل عمل دی واجب نه کنه یسوب کتم به پر تاسو به علاقه ته پښته شي تا فمن يعمل مثقال ذره او یا دې کنه کبیره دې کنه الف ثم ان وتبن بالا دا الف ثم ان بارن وتبن انکم ورزونه چا چې د یوې ذرې په اندار باندې خیر کوي هغه به وویني ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره او چا چې د یوې ذرې په اندار باندې شر کوي هغه به وویني وعن شداد كان سمت يقول يا أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر دنيا دا عرض موجود ده يأكل من البر والفاجر والآخرة وعد صادق أو عدد موعودة خرجتنا موعودة يحكم فيها مالك عادل ملك عادل عادل بشای پیسې پیسلا کو او قادر باوی یحق فی الحق حق پر ثبتوی و یبل باطل باطل وکړ میټو کوي کون من ابنا اخرت د خراب زمن جوړ شتا ولا تكون من ابنا الدنیا فان كل ام يتبع ولدها حرم پس خپل بچی پس دریمی دنیا باطل دو چې هغه بچای جوړ شي خو ته باطل شې کنه مګر دې کې په څنګه شي دوی ملي کې روزنه وي يناديان اول لګوي يسمعان الخلائق ويروي ټول مخلوقات تخپل اوز غير سکلين سوا دي بندم دي پريونا اته نوروي نه ټول ته وروي کنه سوا لګوي يا ايها الناس هر چې ورمسر خېدي به پیسې له اول لګوي کنه يا ايها الناس هلم الى ربكم خپل رب ته روشي سکلی نوری به د اوس پیدا سوله نو چې مخبر سیک مې خبر وکړو کنه کې بس مې خبر وکړو کنه چې دا دا اوس لګېږي کنه نه اکثر کنه اګر بدل وسه کنه اګر سني په بار کړه پیغام خبرتيان کنه دا یو هیدو کنه چې چا ایمان وی کار وی کنه په دې باندې کنه یقین سي چې دا اوس کنه دا سره کې چالو دلمي او یاد کنه کنه یادو آی کتره اوس نه کنه خوشا کنه کنه وانا به هره يبن به ابو هريره ته چې دا حدیث د نبی سم تر رسوي دا مې چې مرفوع ده قال دا ما تر ميته کله چې انسان مري مجاز اول ده کنه دا کار ته ملائکه ته ملائکه وی چې ما قدمه سره وکړه چې په کای سره مشوره ده چې مخته سره اړلې دي سره نه کې چاره کړی کني کې هغه په دې سره لګېږي وکاله بنادم بنادم وی دا خو اسم وریا کېږي وعن عبد الله بن عمر قال كيف اسم اي ناس يحضروا كم ساي في خلق شيء بيختار ده قال كل محموم القلب صدوق اللسان هار محموم القلب او د رښتینی غږدو ولا د رښتینی لهجه ولا د رښتینی خله ولا خړای دا په ټول شي بهتر ده قالو صدوق اللسان نعرفه بیا کنه بیا ته که غریب وې کنه خیر د غریب دی وصدق حدیث خبر رښتوله وحسن حرکت د اخلاق کې کنه او د خوې کنه خلوله وعفت فی طعمت او پاک د منی کنه په خروب شوک شي خروب چې نه خوري خروب نه شي کنه اسرافی نه نه کې وعن مالک قال بلغني مو ته خبره سولې دوه ان وكي لقمان الحكيم لقمان الحكيم نه چا پښتنه وکړه ما بلها بك ما بلها بك ما نرى ما بلها بك ما نرى ته کوم شي ورسولې هغه څه چې د میږي ویني د مرتبه ته چې خانه لقمان حکیم دی بلی دا کوم شي وته دې ته ورسولې یعنی الفضل دا امام مالک صاحب تفسیر کو د ما نه راځي د کومه بهتري د میر ویني کنه دا کومه ته ورسولې یا څه بل څه ته تفسیر کو قال صدق الحديث خبره څه چي کنه نه خبره څه ولا کنه دربیر مونږ دی ویل کنه اګه نه دا مکمل نه کنه چې کنه ا د خپل په حکمت خون ګرځولای و ادا الامانته وترک ما لا يعنيني او پر فند یې کې شي کنه لا يعنيني کچ هغه امو مقصود نوی د مو کنه قص نوی کنه بے فائدے چارے بے فائدے کسے کنه دا غنه کنه فری شوی کنه فری باندې ټول کړی چې مو ته پیدا نه رسوي وها نبی وکاله کړه سم یجیو الاعمال اعمال بروشي هغه شکلې بولې چې کوم شکل نه کړه په قیامت کې جوړیږي کنه لکه ایمان به کله سیره او دې په شکل شوی علم دا شو دې په شکل شدا مرګ به کنه دا دې څه په شکل شوی اعمال به روشي فتجو صلات به اول مين روشي فتقول يا ربي انا صلات ذل مين زيو کنه انا ذل مين زيو په کې کړه یې کنه او سپرشت کو د خپل ملګری د خپل خوان د کنه دا فای من گزار و زبه نه پر شلو زخل مینز یو کنه تو سجدا یې تو تو سجدا پلګه ده فیقول لا بفی کچ انک علی خیر انک علی خیر دا ګډوی دا هو په خوږه باندې امیز ګډوی په خوږه باندې کنه دا هو په ټاک ځای راخو ځکه چې باسه کنه چې ستر دې ماته خو سوال ځکه چې زین مش کړی کنه انا په بخاری کې چې بالکل کنه ته په خیر باندې کنه ته په خیر باندې یې کنه چې ته چا کړه وې کنه شا به کنه خیر به ته څه نه خیر به ته رسېږي کنه خو دا مطلب دی کنه چې پیران نشه خرڅوله کنه هونه په زول پرې ما تړه فدا یو صدقه صدقه به روشي فیقول یا رب انا صدقه تو صدقه یې خریو ته کنه و دې سړی به کنه دا خیرتینه کنه صدقه به کړې بالکل یې کنه همو کزوین نو کړی سړی به تفلس نه خرڅوي خلق په دې بوله له حسن محبت سره وکړه چې موته مينه سره تکي کنه یا رب انت سلام و الاسلام ته سلام نه مېږي وزه اسلام نه مېږي موته خو مينه کې سره تکي کنه فيقول الله تعالى انك على خير بشکه ته په خیر یې بکل یو مؤاخذتو په سار د زنه نیول کنه چې چا ته په لنه نه بیا مو ته پرېر دا او بکا او پی ته په سار د زنه کول کنه قال لو ته کتابه ومن يبته غير الاسلام دينا فقال السلام يا عائشه حولي ويدك فردار نورا وانا تصوير متلشكنا فاني اذا رايت ذكر فرداوين فداب تصوير نادي لذكرت الدنيا بدنيا تلشكنا لا تصوير نكنا دا به کنه په سای په کتو کې وایي کنه یې په ځان سره کښې کنه آی کا ځای کې مراد کنه آی کړه کښې کنه بیا تصور د هغه څه کنه دا کنه کتاب یې زه تدریب کنه انا ویل و نه دا کنه اوس یا کنه حرمت ته نبی سم اول نه کنه په بعد ابو نه کنه برداشت شو کوي تر ویل کچ ویني نه وعن ابي ايوب الانصاري قال جاء النبي سم فقال حيزني واوجز متوالد توكا خلاند فقال اذا قمت في صلاتك شكرا فالمزبو نودرن فصلي صلاه مودع بيرميس كا غلميز دي رخصتاوين كي كنا دا سه مسکا لکه یو سای کې رخصت وې کنه چې بل کو دا مې خلیل مې ده کنه او بیا مو ته ډیره مکان شته هغه څنګه مې ځی کنه ولا تکلم بکلام تعذر من عدن او بل دا چې دا خبره مکه چې سبو ته به اګه نه به ته عذر پښه وې کنه چې هم دا مطلب وو داس مطلب وو کنه سبو ته چې به نه عذر پښه وې او واجمد اجازه د وجه د بیکارۍ د فرق نه مثل نه کنه هغه په زوره کې ده کنه ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدينه نبي سم مخ نه وړه ولو کنه ځکه چې خوېدا به جوړ وکړه او مدینه په طرف یې مخ وړه ولو فقال ان اول الناس بي المتقون تخلي ګر کوي یا هو کنه شراک کتاب ته وکړه جوړ یې کنه امر کتاب ته وکړه و چې په ټول حال کې شمو ته به نږدې ختم متقون دي چې څوک بار کوي یا متر نږدې ده کنه اگر کا پزیر سے منوریا لوٹ شیا ان اولا سے بیل متقون من کانو وحیث کانو آچا سیک وی وچی چیر تاوی کنا وچی متقی وی کن دا متر نزدی دا روال احادیث اربات احمد وعن ابن مسعود قال قال رسم نبی ہم دا آیات تلاوات کو فمن یرید اللہ ان یحدیه چاہتا چلا پک ہدایتو کو غیر داو کو دی ہدایتا میں یشا صدر الاسلام ایک سنا اسلام دے پر اور تکو اسلام دے پر خلوص کو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النور اذا دخل صدر انفسخ اسلام ولا نور چې چا سینې ته ولو دي بیا سره ورته شي چا پښتنو کې یا رسول الله هل تلک من عالم يعرف به د سنا حتا چې پانه کې پرندل شي چې سینا ورته دوه اسلام له وته ده دې سنا کوي قال نعم يا علماء يشتا فعلماء دې پرندل شي کې اسلام نور له وته ده کنه التجافي من دار الغرور